بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه فصل قال وإذا استحق بعض النصيب أحدهما بعينه دې دې کې درې صورت دي دو شرکاو خپل منځ کې زمکا تقسیم کړل او دا زمکه د زید او د خالد په منځ کې مثلا دا شریک و نیمه باندې تقسیم کړل نیمه د یو سنیمه د بل زید راغی ابکر راغی هغه داو کړل د یو حصي معینه په معینه حصے د شریک یو په حصي معینه په معینه الکه حصے د شریک دا یو ال چې د زید کومه حصہ رسیدلې ده او مشرقي طرف ته د یو کمرې په انداز باندې زما ده چې د زید کومه حصہ رسیدلې ده دا غي مشرقي یا جنوبي یا مغربي الکه طرف ته دیوی کمرې په انداز باندې زما حصہ ده دا یو صورت دوم صورت دا ده چې داوا یې وکړه چې کومه حصہ د زید رسیدلې ده نو داوی په حصي معینې د شریک وکړه خو بیا په هغه حصي کې د معلومه نه ده چې کوم طرف ته ده مشرقي طرف ته مغربي طرف ته الکه شمالي د جنوبي د کوم طرف ته خالی دا ویل چې ثلث انداز باندې زید پیسې کې زما زمکه ده دا دوم صورت دریم صورت دا ده چې دعوه یې وکړله په حیث غیر معین کې او په غیر معین شریک کې دا وخت چې دا سوره کور تقسیم شوی دی په ټول کور کې زما ثلث څو سره تشو درې اول صورت کې اختلاف نشته چې تقسیم فسخ نه تقسیم مخکنه بالکل ټیک ټاک ته خپل حل پاتې و چې زید مشرقي طرف الکه دی وې کمرې زمکا هغه بکر له ورکړه بیا د زید عمر نه د مشرقي طرف نه بیا یو یو کمرې په انداز باندې کوله واخلي نور تقسیم ولې له وکړي خوش مسلمان دي کې اختلاف نشته دریم صورت کې هم اختلاف نشته غوږی اختلاف په فسخ کې نشته فسخ کې به تقسیم ټیک شو مولا هغه دا چې داوا وکړه بکر د هیڅ غیر معین په غیر معین الکه شریک دوار کې داوا وکړه په دې ست کې والا کړه تقسیم فسخه کې مخ کې تقسیم الکه صحیح نه ده شوی او په دې باندې هم د امام ابو حنیفه د امام محمد او د امام الکه یوسف رحم ابو یوسف رحم الله منځ کې بالکل اتفاق ته په فصل کولو تقسیم باندې دا په اول صورت کې په ادم یا لکه فصبانی اتفاق ده په دریم صورت کې فصبانی اتفاق ده په دویم صورت کې لکه اختلاف ده امام ابو یوسف رحم الله فرمایي چې فصل تقسیم نه وشي لکه په صورت الثالث کې او امام محمد امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې دا فصل قسمت نه کیږي تقسیم بالکل صحیح ده کوم انداز چې مستحق ما مستحق علیه نه ولا باغی انداز رجوع کله کوي زیر مثال په تور په عمر یا رسول الله دا تاسو سبق تقریبا حاصل شي واذا استحق کچرته په حق باندې یو رسول بعض نصیب احدهما بعینه بعضی حصہ د یو د شرکاو دا بعینه د احدهما سره ولګو چې هغه صورت ته اختلاف جوړ شي څه جوړ شي او کته دا بیا نه د با سره ولګي نو بیا اختلاف پکې نشته بیا د متن ولا مسله خطا کیږي یا نه اگر کوم دي کې بعض علما او بعض کړي نو هغه تاسو بیا پس وګورئ چې دا تاکید او که تاسیس ته او چې اولاد او چې اولاد نه حلوا پښتو کې قال واذا استحق بعض النصيب احدهما چې کله په حق باندې یوړل شي بعض حصہ یو د شرکاو چې زید بعینه د معلوم زید نه لم تفتخ القسمه نبش فتکول تقسیم عند ابي حنیفه ورجع رجوعه کی دا مستحق عليه چې زید به حصه ذالک په حصه هم دقه مستحقې باندې پس کې د رجوع کې فی نصیب صاحبه په حصه العمر کې د قدوري استاد ذکر کړی اختلاف په استخار ته باز بیا یې کی وهكذا ذکر فی الاسرار خدا صحیح نه او صحیح انه ان الاختلاف اختلاف بین الشیخین مکرمین فی استحقاق بعض شایع په استحقاق د بعضی شي کې چې هغه شایع وي شایع یا په حصہ معینه کې یا شایع لکه خاص دي مثلا کوم مثلا په حصہ کې من نصيب احدهما په دې پوهېږي کسې لاس کې تړي پوهېږي مدغنې تله خلاص فی استحقاق بعض چې لکه د دې زید نه یو سلط انداز باندې یوړل شي خدا پته وی چې دا شمالي طرف ته ده که جنوبي ته ده خو د په حصہ کې یو سلط فی اي طرف الى الاطراف الاربع تو پیږي فاما فی استحقاق بعض معین هر څه په حق وړلو کې یو بعض معین هیڅ چې مشرقي طرف ته د یو سل سپاندال یا یو کمرې پاندال لا تفسخ القسم بالاجماع ریک رایما او ثلاثه او اجماع چې فصل قسمت با لکه یې لغاولې تقسیم بالکل صحیح ده یاد رسو هر یو کمرې په انداز برجو کې پاغه طرف کې شمالي کې کې جنوبي کې کې مشرقي او مغربي وی کنه پوهیږي اه زمال والا ما ترا ګوري خیر خپل دې شي ولا استحق بعض الشاعر في الكل کچېری په حق باندې ول بعض شاعر شاعر ما تیت خو موږ ورته تیت فرق وایو تاسو ورته خور ورته وایي اور ور دې دنه خبر في الكل پټول هیڅو کې د زید په حصے کې هم دا وایي کول چې ټول کور کې زماره یو څو صاحب تفصح بالاتفاق فصل تقسیم او چې په اتفاق باندې پته نه کې کومه حساب ورته شي دې کې اوس معلومه شوه چې دا مخ کې تقسیم صحیح نه رسل اوس ور سره تقسیم وکي مخ کې دوه سره کا اوس وسو شي دی فهذه ثلاثه اوجه دا درې صورتونه دي درې مخ دي وذكره ابو سليمان ذكر کړه قول امام محمد ابو سليمان مع ابي يوسف وابو حفص مع أبي حنيفة هو الأصح صحيح رأيتي إمام محمد رحمه الله الإمام أبو حنيفة رحمه الله لأبي يوسف يوسف لا غير منصرف تدى غیر منصرف خو یو صفه دی ویل بیا یو پکې علمیت تا او بل پکې وزن فعل او که یو صف دی ویل یا زمسی یا یو اجمله او بل پکې علمیت تاسو ویل نه چیرته ویل دا معنی نه شر جامع کې دا څه نه لږه شي مشکل راځي یوسف رسول جامع کومې کې راځي کله راځي جاو نوم یوسف ته په نکې نکې جاو دین نه خلا او یا یوسف امام عدایات کې ښه هغه څه ویل دي ان باستحقاق بعض الشايع ظهر الشريك الثالث لهما دا پته ولګل چې د حصہ غواړي غیر معینه نو پته ولګره چې شریک ثالث پته ها ظاهر شي او دا تقسیم چې شوی دا هغه پر رضا که بغیر رضا بغیر رضا والقسمه بدون الرضا او قسمت هغه بغیر رضا شوی دا ها باطله او دا تقسیم بغیر رضا شریک ثالث دا باطل نه کما یستحق بعض الشاعر فی نسبین لکه بعض حصه حق ثابت کړه بکر خدا شایع وي د امر د زید دوړو په حصو کې تفصل قسمت کیږي ولی ځکه شریک ثالث ښکارا شو او دا تقسیم بغیر غیر رضا نشه په کار چې فصل څو شي قسمت شي یا د څه دلته نشه څنګه ختم شول ما ته وښه د زیر حصہ معلومه نه شول کدا سل شوي ممکن دا د زیر شلال څه شي عمل کبه له عمل د ابو بکر تور کې دا کوم مستحق نه دا هر سل چې سوره د پرې کې احتمال لري چې د زیر شي او د مستحق شي د زیر شي او د مستحق شي مالاره افراز را خوشي يلا نومان القسمة وهو الإفراد ولي واوره ما ته وښي یو خو چې تقسیم نه شي د زید پته ونه لګل چې دا حصہ به د زید کیږي ها او کله مستحق چې د زید علی کوي دا حصہ یې وړل دا سول چا یې وړل دی مستحق یې وړل اوس به زید رجوع کوي که نه کوي په دې عمر باندې کوي به نو په معلوم کې به کوي که په مجهول کې به کوي معلوم دی کې به کوي که یو ثلث به ما هو ثلث لکه دنه څنګه ځمکه اخیستل سوی معینه که غیر معینه غیر معینه وه نو زه چې رجوع کوي باندې که به عمر پیسې که غیر معین کوم طرف به د خوښ وي هغه به ولا ورکین چې نه نه نه نه درکو نه نه نه ته ما له غیر معینه وړي اوس به څومره راکې یا دنه ځکه هغه کې خطا هم لکه حصہ وا کنه نو فلهذا لدې باندې رجوع کې غیر معین کې او دا فسخ د تقسیم نسې دا مجلس ته ګرځي نزال امر بولو کین ویمله او زید به غواړي نو موږ ته فسخ د قسمت وکړو شو مثلا لانه یوجب الرجوع لانه شان دا د استحقاق چې تا یوجب ثابتوي الرجوع رجوع کول به هیڅ ته پیسې خپل باندې زید فی نصیب الاخر شایعا شائع ولی نقطه پیاره کې اوس کې چیرته زید فصل تقسیم ونشي نو دا حصہ خو مستحق یوړل دا دوه حصے مثال په تور باندې ها پاتې سولې او د دې حصے په انداز باندې باندې کوي چې تقسیم پس خنه کړي په عمر باندې وجو کې په دې ځای کې نو څه حصہ زمکه دل سره له زیر څه حصہ دل سره او دا تشخیص الکه په عقار کې کله کله عیب شي شي شي او دا ضرر زي تور سره اوس زي د پاره اختیار ده که رجوع پاین کې کوي او که فتح ده سکی تقسیم کيم چې د سره دی تقسیم چې زمام ازمکه کس شی او زيت شی او تاز مقام یو زيت خوش نو کنه پوهیږي الکه سره ور باندې خلاص او دا د فقې قاعده ده چې کله په مقسوم کله کې عیب راشي نو بیا د مالک او شریک لپاره حق رجوع په اخر باندې وی خود د لپاره اختیار په واجب نه ده که رجوع کوي کنه کوي ها که معین او معین که غیر معین ها غیر معین خوش مثلا خلاص تلین سړی په خلاف المعين په خلاف د معين باندې ولی چې معين دغه حصہ یې وړله معلومه حصہ د افراز راغی کرانه ده معنا افراز به ځکه ما ورا د دې مستحق الکه زید تو رسیدل او ما ورا د مستحق الکه عمر تو رسیدل خو بیا دا معلومه حصے باندې رجوع کی هغه مشرقي طرف کې کوم مغربي طرف کې خوش مطلب او اوس مثال په تور باندې د زید معلومه حصہ وړي ده او زید امر نه غیر معلومه وړي دا زید زیادت کوي کنه کوي ځکه دغه چې په حق باندې ول شو یو معین حصہ ده دغه مشرقي طرف ته او کله زید مغربي غواړي دا خو زیادت کوي د زیادت حق ورته ولهما إمام أبو حنيفة أو إمام محمد رحمهم الله ليت الطرفين المباركين وهي لا دليل دار أن معنى الإفراز لا ينعدم باستيكاك جزء الشاية ما لما نعنى جدعواني قف جوي شيء سر ختم نفس لكنا في نصيب أحدهما لره معنی د افراز معنا د مقصد د جداوالي چې تکمیل له منفعت ولی اے ما ته ورشه لو نه پاس وګور اگر که په ابتدا کې داوا په زید باندې او جز شائع کې ده او چې بیا کله داوا ثابت ک شائع ورته معین معین پوه شو مثلا چې معین ورکو نه موږ ابل معین چې فسخ کوله نو نو فری کې هم فسخ خلک جوایا اگر کدا استدا کې غیر معین خو په انتها کې معین پوه شو نو مالا د افراس پکې موجود څه لکنه کوم چې تقسیم دا تقسیم نه کوم چې لکه د زین اول رسول صلی الله علیه وسلم هغه انداز باندې لکه بل نه درې کسان دي یو زید ده بل عمر ده او بل بکر دو دوی په کور کې شرکت ده د کور یو مقدمه حصہ ده او یو مؤخره څه ده یو مقدمه حصہ ده او بل ها مؤخره په مقدمه یې څه کې زید وایا وایګر عمر او بل بکر دا درې سره شریکان په مقدمه یې او کوم چې مؤخره یې سره په هغه کې زید او بکر سره شریکان او عمر شریک نه ٹھیک سمجھ اوس زید او بکر دا جوړ کړه چې بکر ورته چې زما کوم اوله حصہ ده مقدمه حصہ کور کې زما څومره حصہ ده هغه تا ته در پاتې وي هدي تا ته در پاتې وي پوه شو مثلا باندې ته دا لکه عام سره تقسیم او کوم چې مؤخره حصہ ده ما او تعامل کې شریک ده هغه باندې سب زما شي نصف سا هغه او ربع زما شي باقي ما ها تعالی خوش فاصله بیا څه مسله اوس اوله حصہ کې تقسیم وشل د پسو به تقسیمي دلته تاسو کتاب نسب لیکل خو به احتدا چې په ثلث تقسیم شي په ثلث تقسیم شي په ثلث باندې څنګه یو سن خو بل زید دا صدا عمر څه سره دا عمر باقي سودي دوا هغه دوا بل شاسي د بکر خو څه مسله باندې باقي چې کوم نصف تا یو بنصف علیک هغه ستور پاتې شي بکر او یو بربع اور پاتې شي او یو ربع بل شاشي ابو وافس زید شي څه مسله باندې نو دا دا الکوا د زید او عمر سره تقسیم دا یو حصہ ده چا لا دا عمر یو خالی وای حصہ او دی زید یو حصہ خپل یو حصہ لبکر صیصه دا تقسیم خو دی زید بکر طویلو چې کومه دغه حصہ په دې حصے کې به ځکه نیم ستاده نیم زما ده نیم خو خپل شي او نیم به ما سره افرید هغه نیم چې کوم نیم ده هغه کې به د دې روبي په مقابل کې دا کوم چې ما ده نوړې یو به یو روب بستاشي یو روب ما ته نو دا ابتداء دا تقسیم الکوا چې وش الکه تقسیم شاعر که غیر شاعر خوش خاطر باندې یا در خبر چې ابتداء کې دا شان تقسیم جایز نه په انتها کې هم خوش مثلا چې هغه انتها کې دا مله چې اوس دریم سره په کراغه لکه وای په چور څه اردن یا څه خبره او دا غیر د کېدل نه بعد لکه په دې هیڅ کې د زید لکه وای د عمر په دې هیڅ کې لکه شرکت کوم مسله لا مفروض ولهذا جاءت القسمة على هذا الوجه في الابتداء لأن كان شويدي نصف مقدم مشترك بينهما ومشترك تدور عند زيد أو ذا بكر من وبين الثالث تظن عمل ونصف الآخر بينهما لا شركة لغيرهما فقط سما دي دوار التقسيم چا زید او عمر فنسب مؤخر کې علا پرې باندې ان لاحدهما ان لاحدهما یو د ما او تعالی لپاره به ما ما هغه حسوي لهما من المقدم چې دواړو لپاره حسوي مقدم نو په مقدم کې دواړو څو حسوي دوه حسوي نو په مؤخر کې به الک وای د یو هغه دوه حصي او د یو وسیش الک وای او بشي ایو بلک شاید وړو من فقط سما علی تقسیم او کې د مطالبه تقسیم او پر پسې کې دا خلاص وکړه لا شرکت لغیرهما دا نقطه لکه د فرق سماس نه لګي دا غیرهما په هیڅ لګي حلوه بیان کان نسل المقدم مشترک بینهما فمن ذ زیر و بکر و بین ثالث فمن ذلک عمل ونسب المؤخر بينهما فمن ذا شريكين کې ها نسب مؤخر دا زيد او دا عمر من دا بكر من لا شركه شركت نه لغيره ما الثالث تفاعل عمر فيه نسب مؤخر کې فقط سما دوار مطالبه تقسیم وکړه علا پرې باندې ان لاحدهما چې به د یو د دې دوارو د پاره ما هغه اندازې چې لهما من المقدم لکه به خالد عمر ویل چې هغه کتا ته ور بیا ما ته ها دغه پښتو په پریو کې لا تقسیم ها نه شنو فلهاله دا تقسیم جائز ده په ابتدا کې انتها کې هم دی چې ثالث او شریک ته د زید حیثیت خو شي مثلا باندې تقسیم ما فصل کوله که زید هم هغه حیثیت عمر کې او شریک شي شایع کوم ځکه کوم ځکه خو شي مثلا یا رسول الله فکذا هم دا شانت جائز فی الانتهاء بعد ظهور المستحق به طریق الاولى وصار اوګر دې ها په کې استحقاق شی معین لکه چې دا د زید پیسې کې دا مستحق یو معینه حصہ یوسی د دې په معینه کې رجوع کوي الکه فسر قسمت نشته نو په دې صورت کې چې د زید پیسې کې خاص دعوو کې مستحق او مستحق هغه چیز په خپل حق سره وي چې بیا به د الکیت ما فصل قسمت ته ضرورت نشته چې سورې دنه ولا په هغه انداز رجوع ور باندې وکړي لکه ابتدا کې تقسیم کې دا شان تقسیم شو تا ته دوه ورسېدل چې په ما بعد کې ما ته یو نصف راکې یو وسره راکې ربع څه حکمت سره به یاد نو دا شان تقسیم ابتدا کې نو په انتها کې هم سره ثالث بس حصہ د زید په حصے کې راشي او څه حصہ نعم خوش مسله ځکه دا خو دعوه کوي چې بری ټول زمکه کې زما سره حصہ ده اوس کوم غلا تقسیم په خپل حال باندې پیرو نو څه حصہ بل زید حصے نه ورته دی مستحق له او څه حصہ بل کوي دا مرد زمکه نو د غریب علاقه هغه حصہ به دوه ټوټي شي چې زید سره شریک بل هم څه ځکه نه ایسته د زید پیسې کې معلومه سره مستقله معلومه یو یو یو حصہ سره یو یو انداز مستحق ته ضرورت نشته او دوی ډول خاص مخکله تقسیم باندې سو راځي کنه راځي لا ضرر بالمستحق نو اوس هلکه دا نو ففترقا نو فرق راغی ففترقا د جو شایف په نسبین او د جو شایف په نسب واحد منځ کې فرق راغی په جو شایف په نسبین کې د مستحق لپاره ضرر ده یا د صداغه حصہ دوه ټوټي کیږي او چې جو شایع لکوي په نصیب د احدهما کیږي د یو شریک په شي کې هغه تعالی کوي د مستحق لپاره ضرر نشته او کته دا دواړه شرکا هغه په لکه په تقسیم باندې راځي کنه مخکې ها دښه سورۃ المسله دا د اذا اخذ چې کله واغلي وګوره دا سورۃ المسله دا مسله دا ایمه سورۃ الكتاب للمستشهد بها کوم سورۃ چې ذکر کیا کتاب کوم مسله متن ولا مسله ده دا غیر لپاره دلیل ذکر کی دا غیر صورت بیانې دا مسله مستشهد بها نه ذکر کی دا کوم چې لکه مقدمه مؤخره پکې راځي نو څه چې موږ بیان مثال په تور باندې شرکا دوه دي ولیکن د کور یو طرف قیمتي ده او بل طرف دوره نو چې د قیمت ته موږ وکتل نو د کور تقسیم الکه په ثلث انداز باندې راتلل نو دا یو طرف ته لکه وای مثال په تور باندې یو ثلث دیس ګزه مثال په تور باندې بل طرف ته لکه نبی ګزه ٹھیک سو مولا نو دا یو علی کوي درس کا زور رسیدو نو بل او دواره په قیمت کې سو برابر اذا اخذ احدهما ثلث المقدم من الدار والاخر ثلثين من المؤخر دومه حصين وقيمتهما سواء قیمت دواره برابر ثم مستحق نصف المقدم بیا په حق باندې ورسو نیم الکه د مخکې مخکې حصہ سوره تر رسیدلې او رسول کول سول او سلس نصف چا په حصے باندې وړو هغه یو سلس لکه زي تور پاتې شو نصف مستحق ولا تقول واخیستل څو پیږي خلاص فعندهما فنيز ذلك دا امام ابو حنيفه او دا امام محمد انشاء کې چې ته خوخه وا د دې مستحق عليه نقض القسمه کما تول التقسيم دفع لعيب التشخيص چې دا ختم کا غایب د ټوټي ټوټي کېدل ولی ځکه د دې ځای څه حصہ له مستحق سره سوله او بیا چې کوم انداز د نوړې شوی په هغه کې برجو کې په دوه سلسانو کې د څه باندې کې حصہ به د مستحق سره مشترک شي او څه حصہ به اول شریک کړه دا دا نه غواړي چې شاید له اختیار ور چې تا پرې حصے کې عیب راغی مقصوم کې عیب راغی عیب تشخیص راغی څه سره یو شریک نه څه حصہ ها بس شریک سره فلهذا نو تعالی کې تا خو خلک د تقسیم په سکه کو په خپل حال باندې پرې نیم د ثلث یو وړل دا دو سلطان دا بم نیم کو دا بم نیم کو نو څو نه جوړ څلور نو بیا په دغه ربع انداز ته لکه دی رجوع کوي ځکه اور به خود ته ور پاتې سره ها ځکه دا درې درې سلسله وو دا چې په استقاط باندې څه پیوړلو دا درې الکه دغه درې سلسله د دوی لاړ چاته شپږو ته څو تلاړل شپږو تلاړل دا یو شپږم یې څو هلکه مستحق یوړل یو سل تلکه زې ته پات دې ته څو پات سول څلور نو دا به هغه ربع کله کې رجوع کوي څه کې رجوع کوي چې زه د سلطان لکه ها مکمل شواغې ته او اوس مسله ده نو هغه ته یو نیم سل پاتې څه پاتې شي یو نیم سل د تباله کوي یو سل پروي سمس مخه ټول دې وي لغه مطالعه له خدای لپاره کوي خره هاي هاي ان شاء رجع على صاحبي لکه تیمون تر لا وخت تاسو خپل ګړې مو ابدرو بما في يده من المؤخر لانه شان لو استحق كل المقدم کشر خو د زیر دا ټوله حصہ وړو شرم ما کدا ټوله حصہ وړو بیا به دې سور باندې رجوع کول یو مکمل به وړل چې د دې نسبی وړو د یو سور نسبت باندې وسکي کوڅو کوي فإذا اشترق نصف چې کله په حق باندې یو رسول د زینه نصف ته مقدم نصف ته ثلث نو رجع بنصف نصف رجع رجوع کی بنصف نصف د چا دی ثلث او دا نصف د چا دا یو ثلث د دې دوه ثلث او نصف وکنو نصف نصف دا یو ثلث نصف د دوه کنو د دوه ثلث او یو د ثلث نصف او دې نصف ثلث نیم څه کنه دا روبه څه کنه ځکه نیم دغه نیم ما فی ید صاحبه کوم چې په قبضه لري ملګری کې رسول رسول سره دوا بینهما نسبان د دې دوه په منځ کې بنیم شي نیم به زید تور کی نیم به عمر تفات شي و یذن ضامن بشي زید قیمت نصف ما با هغه یو ثلث خو د زین په څه باندې ولا استحقاق باندې او د ثلث نسب د څه اخیستلې پیسې سور اخیستلې زر هغه 2000 د زر باندې کوي عامه تور کې زر وقل خوش مثلا ويزمن عليك قيمه ګوره د ثمن بنا لك ثمن ضامن نه ده خانه قیمت ضامن ده ثمن علی چې متأخرین مقرر کینه نه د څه ضامن ده قیمت اصل سور قیمت خوش مثلا هلا قیمت نسب ما بعد صاحبه ولی ځکه دا ثمن پر رضا ده امر باندې نه دی وتل شوی ځکه عاقب خو یا زیده یا مشتری ده او دا ثمن خو دی زیده مشتری مقرر کړی او دا عمل خو باغې باندې راځي ځکه مو قیمت مو ته ورو سره هم څه دا قسمه تنقل او فاصله تقسیم وګرځیدل کې فاسد عنده پرې د امام سره په احتمال الباقي بعد استحقاق پرې د امام ابو سفیان بعد خلوی چې دا به دې بیا صحیح نشي د سره دا بیا صحیح نسی ولې دا بیا بنا له په تقسیم فاسد باندې او بنا فاسد باندې اوسوي فاسد کله به دې فاسد شي دا نه لکه به نه فاسد دي والمقبوض بالعقد الفاسد مملوک مقبوض په عقد فاسد باندې هغه مملوک یې لکه وای ها دغه قابض د پاره فترفض البيع فيه نافذي کې بيع فيه ځکه زي خپل مملوک خرڅ کړی را وهو مضمون بالقيمه البته دا مضمون په اسم مقدم کې په قیمت باندې نو فیضمنو نظامین د زید النسبه د نسب نصيب صاحبه ځکه دې زید چې خرڅ کړل سي خپلې څه خرڅ کړل سي لکه ځکه چې دا زید نه زید دا خو په استحقاق باندې وړل دا کوم چې پاتې زید خرڅ کړل نیم خپل خرڅ کړل نیم لکه دې بل ځکه خو ته پرسوس وړل سي وړل رسول خلاص اه فیز من زامن زي نسبه نصيب صاحبه نسب دا هیڅ د خپل ملګری نه ځکه بلکې هغه په 2000 کې زرو کې قیمت ولر کې الله مو پوي صلی الله تعالی